ذکر الموت ها ول تلاوت د قران کوه د قران وظیفه کوه زړه دې صفا کوي او یو یادګار د مرګ کوه مرګ ډیر دی خیا مرګ ډیر یاد نو که چا درته ویل چې د زړه د فار زنګ نائل چی شدی ها د زړه د صفا کیدو د پاره زنګنائل چی شی دی زما زړه زنګ زده دی په چی صفا شی ملا صاحب زما زړه زنګ زده دی په چی صفا شی غیبتونه میم کړی دی بوتانونه میم کړی دی درواغونه میم ویلی دی پلانکای میم کړی دی سوکم قال تلاوت القرآن و ذکر الموت یو وظیفه د قرآن ډیره ډیره کوه یو مرګ یاد مرګ یاد لره د عبدالرحمن بن ثابت صاحب سره روایت دی بارانو ترجمه شروع کوم ان شاء الله قال انما يؤذن في هلاك القرى د ویل ول اجازه کی پروردگار و ملائکه ته په هلاکت کې د کلو چی ای ملائکو وختی دا کلی هلاک کړی بمبار یې کړی کله اذا استحلو اربعا چی څلور کارونه په دا خلکو کی شروع سی څلور کارونه چی پکی شروع سی بالا الله جل جلاله د عذاب اجازه د هلاک اجازه او ملائکو ته کوي د دې خلکو یو چشی دی اول ول ایزانه قصو المیزانه و بخصو المکیال اول دا دی چې د ترازو د پیمانې په خوا پیمانه هم استعمالېدل د دې غلا په خلکو کې شي ترازو غلا یو سړی وایي ترازدار ومړ کېدی پر حال د نزح باندي قریبانو ورتل کلمه وویه ده به سر وښوراوه سر به وچنې سم اخر مړ شو چې مړ شو په دې قریبانو کې یو قریب ډېر ارمان و بیا یې په خوب لیدی دوه غرونه د اور ورته ولاړ و یو د اور دلته بل د یوه څه کښته کېدی بل ته خاتی د هغه څه کښته کېدی بل ته خاتی روان ده پوښتنه جنې وکړله چې دا ولې په دې عذاب سولې دا یاو او پر حال د نزح دې ولې کلمه نه سو ویلی دا دوا ده ورتول پر حال د نزح دا ترازو دوې پلې سره د هغه ټولو کاڼو چې ما استعمالول زما پر ژبه باندې الله رایش وا نو چیرې استعمالېده در ژبه خو نو پر ژبه چې شي کښېښول بیا نه شوري نو او د هغه بعد الله دا دوه غرونه د ووه راته کښېښول ده ورته ویل ستا عمل چې شي و خدای شاید که کتاب په بل عبارت لیکلی دی ول زما عمل هیڅ شی په ترازو کې نو فقط دا ګرج مې نه څانډي یا ګرج یې نه دی یا ترازو دا دا شوخ خلک چې یو شی تلي ده یې ټکاو پوهه کې به راشی وروای دغه ګرج یې وای ما نه ټکوای د دې ګرج په ګناه یې نیولی اوس نه یې څه منډول چې دې پکې وهلي هغه به نو څنګه یې خندېده بس تا موټر ورکړ چې دروې تلي صاحب یې منه د لس خروارو هغې به پنځه خرواره او دوه خرواره دا یې پهلوانان سته موټ والا سته چې صاحب مانه چې دا داسې کښې کښې من د مځکې ته ځي او هغه شی د منه چې دی هغه به اسمان ته ځي لنډی دا نو مځکه او اسمان ته ځي دای پهلوانان سته ګوایي یو دا دوهم ول واظهر الزنا او اکي چې ادب دي زناکاري په امت کې ډېرې شي و اکل ربا سود خوري ډېره شي په بازارو کې یې سود کړی کېږي دا معنا ده دغه څلور شیان سوله ترازو پیمانه زنا و ربا بس دغه دا ولې نقصان تې ګوري وای و اذا نقصو المیزان والمکیال چې خلک د ترازو چم شروع کې منعو القطر پروردګار هغه ملائکه ته چې د باران پر ورېدو ولاړ دي الله وایي دروازې بندې کړي بارانونه مه کوئ چې کوي د خیر دا به نه کوي د ضرر دا به پر چې یا یوسي کولون نه یې یوړله او یا بارانونه وشي برکت نه وي پکښې بارانونه چې اوري سړی ورته ګوري وایي من و خروار به شي هغه چې اخر لو کي خروار ومن شي دا معنا اوکې خروار دې پر نه ودرېږي دا خوره شروع دا یې برکت نه او اذا اکلو ربا چې سود خورګي شروع شي جرد علیهم السیف وګوره د خدای قدرت دی وای پر دغه خلکو باندې چې دا سود کوي وای پر دوی باندې جرد علیهم توره پر راوخي قتل پکښې کې پیدا شي ناکي انسانان به ټپ یې وشتي ټپ ټک ویل ټک ویل مرګ پکښې کې ډېر شي مرګ پکښې کې ډېر شي دا یې تاوان دی دا یې نقصان دی او چې په دوی کې چې نقصان د هغه دغه راشي د سود کړه کیږي او د د زنا کړه کیږي وای تسلط د دشمن الله پر دی باندې وکړي یعنی یو کافر پر راولي پر را مسلط نو ډیر ډیر ادب دی معلومه دا ده چې په جناکاری سره د انسانانو سره د خپل غیرت اصلي لري کیږي بس د خدای قدرت دی یو کافر دښمن غلبه پر وکړي حمله پر بیا هغه وخت چې په اخلاص سره توبه ونه خیږي وتوبو الی الله جميعا لعلکم تفلحون الله بیا وایي ټوله توبه ګان نو به بیا خلاص کنی خلاصیږي د دشمن غلبه ده غلبه ده دا یوه خبره بلا وکم مناسبه ده د دې سورت سره موسی علیه السلام چې وفات سو حضرت دانیال علیه الصلوة والسلام پر بنی اسرائیلو باندې پیغمبر سو. لږ پام کوئ! خلګو د دې وخت پر دا قسم سرکښي او سرزوري شروع کړله چي په پیسو ماړه وه، په جایدادو ماړه وه، په مالو ماړه وه، په زامنو او په اولادو ماړه وه، بل رقم چمونه یې کول. نعمتونه پر دې خلکو ډېر شول ناشکري یې شروع کړل دانیال علیه صلات وسلام ورته وویل خلکو په لحاظ د خدای دا یوه خبره مې واورئ زه ستاسې پیغمبر یم د خدای نعمتونه د باندې ډېر شول تاسې ناشکري شروع کړله خدای دا وعده کړې دي چې زما د نعمتو که څوک شاکر سو زه و هغه ته دوام ورکوم که منکر سو پر هغه باندې زوال راولم او سخت عذاب ورکوم تی ته به د دې نعمت په مقابل کې سخت عذاب د خدای راشي مه کوئ په یاد خلکو نه منه نه منه الا کستاغه نوز بالله پیغمبر ته به لاس ورځاو د خدای تعالی قدرت د دې په مقابل کې بوخت نصر یې بولی بوخت نصر دا پر دې بنی اسرائیل باندې غلبه وکړه غلبه یې وکړه دا بیت المقدس شریف چې دا یهود وایي زموږ دی رشته هم د دوی کعبه ده قبله ده دا بیت المقدس شریف تاسو وګورئ سلیمان علیه السلام داسې جوړ کړی و وای داسې غمیان پکښې کې وو چې یوه میاشت قدر مزل و آخوا ته به د شپې په دغه په دې غمیانو ورونا ته به په غرو کې اوسیو واښه ورته خوړل اتومات غمیان او یو رقم چینې الله د دې د بغل سره پیدا کړی وې قدرتي تیل و تک سپین لکه داګیس چې د ماښام نمر به ولوېدی، دا یو د دې ګیس دا یو تلکه به پورته شول، په څه قندیلان چې په بیت المقدس کې ځلېدله، قدرتي ور لوېدله، سرپ یې شو، په خپله بیا ور واخی، عین لکه دا ګیس بس نولګیتو نه شی و. چې څنګه به سهار شو، بیا به قدرتي دا سپڼسی قطع شو، رڼاوې به قطع شولې. اتومات کړ نو سليمان عليه السلام جوړ کړی په جيبانو نه به څنګه جوړ کړی و دغه بوخت نصر چې وای پرالی اول د واره د بیت المقدس د مزکی سره مزک کوي اوار یې کوي خط څنګه بیت المقدس یې ورخطه د کافر دا قاعده ده چې قبضه پر اسلام باندې واخلي وار د واره یو هغه دی چې تګ پښې یې مځکې ته نه وي رسېدلې یا یا چې پښې یې مځکه ته ورسېدلې اول د انسانانو پر عبادتګاو باندې حمله کوي شت بیت المقدس یې خراب بني اسرائیلو باندې چاپې شروع کړلې هله څوک چې یې وتښتېدله څوک یې ونیوله بندیخانې یې چې څه بندیخانې وې په ډک په دغه بندي خانه کې وای دانیال علیه صلات وسلام هم بندي شو تش فکر وکړي وای د وچو د کبله وسوځل یې تاندې لښتي بیا نو ښه و بد فرق نه سره لري نو ها خدای تعالی مو دې وساتي یو څوک اوس راشي چې پر موږ ګردو چاپه وي دا نو بیا نه کېږي چې املا صاحب چې په میراب صاحب کې ناست دی دا صاحب یې لکې دا خلاص کړي ورغورځولی شي نو بیا ملا و عامې و سپین کالی و تور کالی و خړ کالی نو بیا فرق نه سره لري ګرده په یوه چپه لا خوال کېږي پیغمبر د خدای ولاړې په دې بد کړي د امت په سلسله په بند کې بندیان دي بندیان دي دانیال علیه الصلوة والسلام په هغه بند کې هم دې بني اسرائیلو ته وایي چې خلکو وتوبو الی الله جميعا لعلکم راسئ توبه وکړئ په صدق په اخلاص ولا د دغه عذاب څخه خلاص شي دا اوس راغلی عذاب دا لویدلی عذاب د دغه څخه خلاصیږي دعوت ورته کوي په دې جیل کې اخدا دی په دې کوټه وزه په هغه نه نه وزه دا خلکو ته امت یې دی دعوت ورته کوي وګوره د خدای تعالی قدرت دی پر دې خلکو باندې تاثیر وکړي دا خلک فرشته رشته و خدای ته متوجه سو ګوره خدا وعده د خدای د چې وتوبو الی الله جميعا لعلکم تفلحون دغه جميع دي چې په دې معبس کې بندیان دي په ټولو په اخلاص په اتفاق سره توبه و خدای ته وکړي چې زموږ توبه څنګه به خلاص شي د جې بند ته ورته ګوري قدرت الله په داغه شپه بخت نصر باچا خوب ویني یو دون د بت په خوب ویني چې پر مزکه پروت تقریبا سره د اسمان کنګرو ته رسید د اسمان د خوا یو وړنګه د نور رای لاس ولا د جیبت پر سر باندی دابت یې سره ریز مریز کی ټوټه ټوټه دی ډیر وبیریدی د خوبه را وغورځیدی چې را وغورځیدی د خدای قدرت دی خوب یې هم ییر سو اګه اګه موږ هم دغه خوب لیدلی ولی چې شا وام ورته کیږي چې چې په یاد سوی مو ییر په ییر ملا صاحب ما یو خوب لیدی زه نو ورته هم ښه نو څنګه خوب لیدی ولاکه اوس مې یېر دی ښه نو چې ستا یېر دی چې ستا د مغزو څه جوړ سوی نو زه څنګه در وښیم ها زه خو نو هم داسې ډاکټر نه یم چې تا ته د دغه لا علاج ناجوړۍ علاج درکړم زوم بیا هم یو کې ګوته په وواکه یو ځای ما هېڅ وایي لا په شی په یاد راځي ښه خوب و داسې ښه خوب و داسې ښه خوبانه و بالا موږ وایي به ښه دې مله سه انشاءالله ښه به سې څه پکې نه د ده یېر کې سهار چې راکښېنستې خوب خوند هم ورکړی دی یېر یې هم دی اعلان یې وکړي ول هر چا که و ما ته زما خوب را وښوی او زما ترجمه یې را وښوله د دا خوب ترجمه یې را وښوله هغه ته به زه د خپل مملکت په څنګ کې ځای ورکړم ما څنګه خوب لیدل نو ملایانو واده د وزیرانو ورله څنګه خوب نه هیڅ ګرده ورته ناست درې ورځې وای دا اعلان وکړي درې ورځې ورته کښېښو په دې درېیمه ورځ وای دا اواز و بندیخانې ته ورسېدی دانیال علیه صلات وسلام چې پیغمبر د وخت دی الله پاک دغه خوب په لیدلی چې باره هغه جیلر ته وویل ول جیلر صاحب د ورته ول ها ول په بازار کې داسې جار وال کېږي چې باچا خوب لیدلی دی بخت نصر خوب یې هم هېر دی، خوب هم غواړي، ترجمه هم غواړي، هغه ورته وویل، ویل که اجازه وي دا خوب زه ورکولای شم، هسې ما ورې لکه هغه ویل نه بوی ویل و عباره یې دشتي په دشتي د ده نوم په لیست کې ورکړي صاحب انوشاه شاه به ځان ته په څه ویل هغه ورته اجره کېدی خو یو ترجمه به وکړه باچا بورتولیا یا یا دا خوب نه ودانه دا دی د دانیال علیه صلات وسلام چې شې دی الته خلکو پرشتہ توبه وکړه لکه ستې فامسته یار په ګناه تسلط د دشمن پر وسو بیت المقدس ور اوار کی اوس بیا په اخلاص توبه وکړه ګور الله اخلاص هلته بنی اسرائیل په هغو کوټو کې په ذکر د الله الله اخته دي توبه یې کښلې ده د رشته یې وکښله دا دی د دانیال علیه السلام نوبت رالی بخت نصر ته چې ور روان سو قاعده وای د دې بخت نصر دا و چې هر څوک به ورلی و ده ته به سجده کوله ده ته به سجده کوله دانیال علیه الصلاة والسلام چې ورغلی د غی شده ورته ودرېد بخت نصر ته ډېر خشم ورغی پېژني یې نه ډېر خشم ورغی دا څنګه بې ادبي یې وکړله ما چې سجده ونه کړله خلک ګرده راته ګوري دا څه دي باره یې غږ باندې وکړ ولتا ولې و ما ته سجده ونه کړه ده ورته وویل زه تا د کوم کار دپاره رابوللی وم زه تا د دې دپاره بولم چې ما ته سجده وکړه که دې د یو بل کار دپاره رابوللی هغه ویل یا ما خو ته د خوب دپاره رابوللی وي چې ته زما خوب راوښیې زما د خوب ترجمه راته وکړې نو ده ورته ویل هغه ذات چې و ما ته ستا خوب راښوولی دی هغه اجازه نه کوي چې و تا ته سجده وکړم هغه وای و ما ته سجده وکړه چې الله په که څنګه دی هغه څوک چې ستا خوب یې ما ته راښوولی دی هغه و ما ته دا اجازه نه کوي چې زه و تا ته سجده وکړم تا ته خې دا نور کوي دا د هېڅ نه شي لیدلی هغه ذات وای و ما ته سجده وکړه زه تا ته سجده نه کوم ته خپل خوب وغواړه ته ما څه کوې دول شاول و ول چی شوی لیدی باره ورتل تا یو بت ولیدی یو مجسمه دی ولیدله ول څنګه بت ول سر یې د سرو زرو و جګر یې د سپینو زرو و دا لړمونو دا ورنونه یې د میسو و او د ژړو و پښې و نوکان یې د میول الله دا اخوب دی دا دی بس هغه دی دا مه وایاست ارنګه د اوسپنې مجسمه که کافران د ځانه جوړه کړي که روس جوړه کړي که امریکا خداء شاهد که ولاړ شي د اسلام د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله په رڼا به زیر و زبر کیږي چاره نه دا به ځي دا چاره نه لري او اوس به خود د دې مسلمانانو د بعضې نافرمانیو په وجه سره د بعضی ګناوو په وجه سره دا تسلط شوی مګر دوام نه شي پیدا کولی ځکه نعرې د الله اکبر او د لا اله الا الله محمد رسول الله په پسې او دا ستا باچی چې د ولوتا ته داسې معلومیږي د ساره در جګر لکه د سرو زرو قیامتي مګر دغه شانې به بیا قیامت ځې داسې به ټوټه ټوټه کېږي مه کوه سړی د خدای قدرت یې وایي په ده کې یې تاثیر ول وکم څنګه باره ول زما په کول وکه دغه بندیان بني اسرائیل ټول آزاد که دی خو ګر سره د بني اسرائیلو پیغمبر دی نو ول دا یو ناز واخله د دې خوب په ترجماني کې دا بندیان آزاد که ته ول آزاد یې کړم او اعلان یې وکړي ول تمام بندیان د بندیخانو آزاد ټول بنی اسرائیل عذاب دانیال علیه الصلاة والسلام ورته ویل ول هغه د زما خبره ګوره چې ما د خدای شکر ووایست الله زیادت کوي که دې کفران کاوي الله عذاب را استی سختی را استی څنګه سول برته هغه بنی اسرائیل پر هغو کورو پر هغو کارو پر هغو قرارداو قرارګاو ودرېدل د هغه بخت نصر سره یې مقابله وکړله، هغه بخت نصر الله په دوی سره ټوک ټوکې زېري زده کړې. نو که سړی ګناه د ځانه سره استعمالوي، دغه یې سزا ده چې دا وام اورېدل، که سړی توبه، اطاعت، استعمالوي، هغه یې ثمر دی چې وام اورېدی. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه ته متوجه شئ آتی غرقن الله وای زما دې قسم په هغه ملائک سره چې کښون کې دي روحانو لره د ګناهګارانو د کافرانو غرقن په شدت سره لاندې ده ترجمه ده دا بس ها نه یې مړو پلانکی خو غرق دې کوي غرق دې کوي دا سختي چې باندې راولو تکلیف څه کوي پلانکی خو دې دی غرق کوي درسره والناشطات نشتا زما د قسم خدای وای په هغه ملایکو سره چې دوی غوړېدل کوي د روحانو د مؤمنانو په کښلو سره نشتا از روی غوړېدل ما درته ویل چې په نرم اواز ای نفس مؤمنه ای مطمئنه راځه ورب ته چې درته راضي دی نو که پام کوئ نو والسابحات سبحا الله وایي زما دې قسم یې په هغه ملائک سره چې دوی غوټې وي چسپاندي وي چالاکي کوي دا بیا تفریه ده پر هغه باندې فالسابقات سبقا هغه اول خو غوټې وي په غوټو سره د چیش دپاره فالسابقات سبقا چې وړاندې کېدل کوي هره ډله در بلې ډلې ها وړاندې کېدل کوي چابو کېدل کوي ها د چی شي د فاره پل مدبرات امرا چې دوی پرکېدل د امر د پروردګار ځکه بلاکای په خدای چې هر امر پر ملائکه وبني وکي هغه ملائکه هر یوه د هغو ملائکه وو څه په داسې شدت وو، سبقت وو، تلوار وو، چالاکي وو، چستي سره تګ کوي او فرمانبرداري ته د پروردګار جل جلاله حتی تاسې اورېدلي دي چې په هغه زمانه کې چې یعقوب دغه ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام پر غاړه چاړه ایږدي د اووم اسمانه څخه جبرائیل علیه السلام ځان رارسوي. هغه لاس ته حرکت ورکوي، دی مخ د چړې اړوي، وايي، مه چړې ته وايي چې الله دې وبخښي، دغه دی، دغه دی، کستی پام شته، دې ته نو سابحات وايي چې غوټې خوري، په دې څپو کې د هوا، سابقات وايي چې ځان وړاندې کېدل، ورسېدل کوي، د چیچ دپاره فالمدبرات امرا چې دوی تدبیر چلیدل د امر د پروردګار بلا کیف کوي ان شاء الله زده کیږي مو دا نه که څنګه دی ته چیش لپاره دا قسم اخلي خدای خدا و زما دي په هغه شدت ملایکوم قسم زما دي په دې رحمت ملایکوم قسم چې یوم ترجف الراجفه راپورته کوونکې یوه شپېلۍ ده چې نړېدل کوي، دا تمام مخلوق مري، دې ته راجفه وايي، ګرده ونړېدله او رېږدي، دوهمه راجفه بولي، هغه بیا دا ده چې برت یې راپورته کوي، برت یې د خدای و حضور و حساب ته دریږي، جوړوي له نړېدو. نو په ما او په تا دوې زلزلې پسې دي یوه راجفه ده دا بله رادفه ده څه معنا راجفه هغه بولي چې خرابېدل کوي رادفه هغه بولي چې جوړېدل کوي هم راجفه لرو هم رادفه لرو سره د دې هم دغه چې بیا غمی لرو لنډې ده کرار ورته ناش پښې ما دې ورته غځولي خدا دې را جوړې اخرت په خدا جوړو دنیا په خپل جوړو او سره دې خدا وای دنیا دې زدر جوړو مخیرت په خپل جوړ ته زړه ته رس څوک راکې خدای راکړي نو موږ څوک رپش کوي هیڅوک یې نه رپش کوي نو خو آخرت و موږ ته راپرېښي دی هغه موږ و خدای ته ورپرېښوي دنیا کار خدای پر ذمه باندې اخیستي هغه موږ په خپله ورحمله کوي چې ته دا ما ته راپرېږده دا را علاقه دا دی عجبه خلک په خدای قلوب یوم ایزن واجفه الله وایي زړونه به په دغه وخت کې واجفه یقولون وایی په داغه خلک په دی عمل ولاړل سترګی خیجلی دی ولا زړه ناکرار دی یقولون وایی چه ائنا لمردودون فی الحافره ایا موږ لره به بیا اجازه د تګ نه وسی دوهمه پلاوه دنیا ته اوس ویښ شوم. رسول الله ول الناس نيام فاذا ماتو انتبهو هغه دغه دی لږ پام وکړئ دې تورو ته دا د خدای کلام بيخي شيرين کلام دی سړی و دا حق و هدايت ته داسې مخ مخه دروي الا و يقولون وايي به دا خلک په دغه وخت کې چې ائنا ايا موږ لمردودون برته به رد سو ها فی الحافره کې په هغه راغلې لار کې، حافره اصلي کې دا شونګری دی چې د آس ستا پر یو لار باندې وال شوی یې، تللی، برته په را روان یې، حافره دغه ده. نو دا انسانان و آیا موږ به بیا دنیا ته نه شو ولاړ؟ څه که د دې پلا کوبله سوی کوم که سره کوبله سوی کوم. خیر د قبلې په ارمان را روان یې حق تعالی جل جلاله وایي دی وایي وایي اذا کنا عظاما نخیرا ایا چې موږ وګرځېدلو خو بیا راتګ نسته کافران به بیا ویل ول اذا کنا عظاما نخیرا ول چې موږ وګرځېږو اډوکي زاړه زاړه پوده پوده ها سر خلاص که قالو دوی به ویل ول تلک اذا کره خاسره ول په دغه وخت کې نو چې بیا موږ راپورته کیږو دا راپورته کیدل د منلو نه دي لمړی دا دا یو کرت خاسر دی یو بیوده خبره اکتالا جل جلاله وی ولی فانما هی زجرة واحده دا راپورته کیدل دي اسانه ده یوه کلمه ده فو مړ شو فو ژوندی شو بس خلاصه شوه اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون الله وایي چې زه اراده وکړم ومسه هغه کیدل کوي نو د مرګ او د ژوند د انسان د دنیا ته د راتلو د دنیا سره د تلو څه فرق دی پر خدای باندې وتای ته وایم څه فرق دی هیڅ فرق نه په یوه کلمه یې پیدا کوي په یوه کلمه یې مړ کوي نو چې د مرګ د فارم دا کلمه سو د ژوند د فارم دا کلمه سو نو بیا کم یو اسانه دی کم یو ګران